هغه الله لنا نظام نو دا روایت دا و چې هر څوک دا دعوت کوي د ابراهیم علیه السلام په دین او په دې کې تعلیم د دې مخکې خبرې ذکر کړي چې ګوره ابراهیم علیه السلام د دین پر روان شي دا نو الله ورته چې ابراهیم علیه السلام نه الله روان په دې آیات مبارکه کې صلی الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام او د رسول یعقوب علیه السلام او وصیتونه ذکر کړي دې لپاره چې یهودیانو دا خبر راغله چې چې ګور دا غلي مسله نه ده دعوت د توحید کې تاسو نه درکې دي شي ابراهیم علیه السلام د دې وصیت مرګ کوم چې غیر اختیاري دی او وخت معلوم نه دی چې کله ورانی نو مقصد د آیات دا دی چې په دین اسلام او عقیده توحید باندې تاسو هر وخت لګئ په دې باندې برقرار اوسئ تر دې چې مرګ مرادي نو په دې عقیده باندې تاسو د مرګ راځي مسلمانان به او په عقیده توحید به امام بخاری او امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد وکړو د صحابه کرامو په لخر کې یو سره چې ډېر په بهادرۍ او شجاعت سره جنګېدو او حدیث کې راځي لا يدع شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه په دشمن کې به نه تخفیدون کې پرې خود او نه برقرار سره مگر په خپل سور باندې دیوالو ختمولو نه ډېر په بهادرۍ سره په میدان کې جهاد کولو صحابه کرام تعجب وکړو چې دې رد اجر او ثواب ته ټول وګرځلو دشمن په مخه کړه هغه ته د دشمنینا رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي اما انه من اهل النار خبردار دا سره جهنمی صحابه کرام دا خبره ناشنا وګڼله چې هغه دومره بهادرۍ سره جنګېږي دشمن یې ټول تش نس کو او د الله پیغمبر وایي چې دا جهنمي دی یو صحابي وایي زه ورپسې روان شوم ما یې ګورم به چې د الله پیغمبر دله جهنمي ولې وایي نو یې په میدان د جهاد کې زخمي شو او سخت زخمونه ورته ورسېدل نو کله چې دې د زخمونو نه تنګ شو نو ځان یې په خپله ووژلو توره یې لاندې په ځمکه باندې نېغ وتروله او دا سینې یې کې کېښوده زور یې پرې وکړو توره یې د سینې نه پورې راپورې ووته او مړ شو دی راغی صحابه کرامو له وویل صحابه کرامو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو نو آیات کې وی فلا تموتن الا وانتم مسلمون مرګ جان کی پتا زبان میں مگر صحیح حالت کی پتا تو مسلمان یی مدار عقلی مسئلہ لا کہ خاتمہ ہر کا مذکور او پٹا دا نو مسلمان لا هر انسان لپاره چې د خپل اخر خاتمه باندې وجاړي کبدمل له هغه نه ولې کیږي نه اوس بل زجر دې زورن لا دې کتاب او يهوديان لا او په دې آیات مبارکه کې دې یو شبهه ذکر کوي او دا جواب نه امام عالشی رحمت الله علیه تفسیر کې ذکر کړی او فرمایي کې چې دې يهوديان نبی صلی الله علیه وسلم له چې تعالی خو پته نشته یعقوب علیه السلام چې کله وفات کېدو نو خپل بچو له دا وصیت کړ او چې تاسو يهودیت لک رانی کړئ او يهودیت په پرېږدئ نه نو په دې آیات مبارکه کې د دې شبهې جواب کې د دې کوم اعتراض ذکر کو دروغ وي چې ګوره دا دروغجن خلک دی الله ورته وایي دروغ ولې وایي تاسو یې په هغه وخت کې موجود وي یعقوب علیه السلام والسلام جو فاطمیو نو د توحید وصیت خپل وجوله کړو چې دین د اسلام او توحید باندې به تاسو خپل کوسئ هم کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر تاسو موجود وی اذ حضر یعقوب الموت نو تاسو دروغ ولې وایئ چې یعقوب علیه السلام د یهودیت وصیت کړو هغه خو بچی راځه نه کړ ورلوي چې بندگی به د چا کوي ایو الله چې استاد اله او استاد پلان تر اله بندگی وکړو او موږ به الله له تابعدار یو مسلمانان بنو تلك أمة قد خلت فدي آيات مباركة أسبل زجر بل زورنا دی یهودیان وایي چې زموږ پلاران او نیکونه پیغمبران نو موږ له بدره دویل دا ګناه ده او یا داسې وایي چې زموږ مشران نیکان خلک وو نو که موږ نه څه غلطي وکړي او موږ نه څه خطايي وکړي نو دغه پلاران نیکونه به موږ خلاصوي که نه او تاسو ته پوس نشي کېږي ته پوس کول سره شي د تاسو نه فار دا وسو کې چې کوم عمل نه دی مول د بل چا د عمل داسې ته پوس بتا نه دي چې تعالی د پاره سزا ملاوي البته تعالی رب العالمین علم درکړي او یو سره ګناه کوي دا وسو تا وخت چې د ګناه نه منشي او منه نه نو بیا د رب دې ته پوس کې چې تا دعوت ولنه ورکړي خو په دې باندې مواخذه نشته چې د ګناه کړي نو تاسو پیرانی سم تا نه به صرف تپوس دا کیږي چې د الله دین دې له ورسول د الله غنا فرمایي نه دې له مناسول نو په آیات مبارکه کې دا دي چې د بل په عمل کې لازم دې نشته نو په دې کې رد په خلکو باندې چې نن سبا دا د پیر څخه لوی د اسلام نشته چې و دې نشته چې و خارج بلادګان او چې بلادګان مداوي چې ګوره د مشر په عمل باندې نه خلاصې خپل عمل وکړي